او باب نمبر 106 د قرباني د یوم النحر حواله سره احکام هغه شروع دي نو د قرباني سره متعلق چې کوم احکام دي دا ذکر کړي یو دا غ احکامونه چې کله یو سړی د میقات نزی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي سنت طریقه دا و چې ځان سره به د قرباني ساروي هغه روان ک نو دا غي اشعار به کو اشعار دا یعنی هغه ته به یو نخه هغه به ورواچوله دا به دا غي علامت چې دا ساروي دا قرباني دا حرم ته روانه ده او دا د شعائر الله نه ده دراصل په دې کې حکمت دا او په دې اشعار کې چې په زمانه د جاهلیت کې خلکو به لاري شو کولی خو لیکن سره دا غینا چې خلکو به ډاکی کولی خو د حرم چې کوم احترامو نو هغه برقرار وو د دې وجې نه قرآن چې په قريشو باندې بار بار دا انعامات او احسانات ذکر کوي چې الله دې مکیلا یو احترام ورکړي دی او دې له یو حرمت ورکړي دی نو تاسو په کار دا ده چې د دې اعتراف وکړئ او د د الله عبادت وکړئ نو هغوی به بیا هم د دغه څاروو نه خو به دا چا پټول او نه به چا د دې بیزتی کوله او دغه به ښکاره نښه وه اشعار به دا او اشعار به د اوښانو کو په عربو کې اوښان هغه ډیر دي نو د اوښانو اشعار به کو اشعار دا دی چې د اوښ په قوب کې نو دا به د دې نښه وه چې دا هدیه ده، دا قرباني ده او دا حرم ته روانه ده. بیا نورو فقهاو غوا غواګانې د په اوښ باندې قیاس کړي دي چې د غوا یا د غویي چې کوم قب دی نو هغې سره به هم داسې عمل کیږي لیکن بعضې فقهاء وایي چې نه بس دا صرف د اوښانو سره به دا کیږي ځکه اوښ دا مضبوط دی او دا نور چې کم دي نو دا کمزوري دي دې سره به دا غي یعنی ډیر نقصان به تو ورسی او په دې باندې خود ټولو اتفاق دي چې کم ګډي بيزي دي نو د ګډو بیزو د هغې اشعار یعنی د هغې دا وینا رئیستل دا به نه کیږي ځکه هغه ډیر کمزوری دی امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا نسبت کیږي چې امام صاحب اشعار ته بدعت وایي اشعار ته بدعت وایي او د امام صاحب چې کوم استاد استاد دی ابراهیم نخعی نو ابراهیم نخعی دا غبره کې راضی چې هغه به ویلې چې اشعار مسلده یعنی دا داغه اعضا کټ کول دي دراصل امام ابو حنیفه رحمه الله د اشعار داغه نه انکار نه کوي خو اشعار ته چې هغه بدعت وایي نو هغه په دې معنا باندې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په زمانه کې خلکو د اوښ چې سرمن وه نو هغه به جوره کټ کوله جوره به کټ کړه او دومره حد پورې به جوره کټ کړه چې داغه غوخه تبم نقصان رسیده نو داغه د وجنه غ اوخه یعنی هغه ته به ډیر نقصان ورسیده نو امام ابو حنیفه رحمه الله اصل کی داغي انکار کړي دي چې د نبی له صلوات و سلام داغه په سنت طریقه کې دا طریقه نشته بلکې هغه خو به لګه اون ته سرمن به کټ کړه چې داغي نوی نه روزي او هغه وینه به بیا پاغي باندې د پاسه و مګلا او دا اوس چې دا خلک کم کوي چې هغه جور زیکټ کی نو دې ته د هغه څاروي ته نقصان رسول دي او دغه شریعت کې مطلوب نه دی دارنګ دلته هم په دې موقع به سړی دام ذکر کی چې ما ابو حنیفه رحمه الله دغه باره کې راضی په دې مخ کې ابوابو کې براشي چې ګډو بیزو ته هغې ته به هار اچي نو یو خو د هغې اشعار نشته څنګه چې ما وویلي بل دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې ګډو بیزو ته چې کوم غاړه کې چې کوم پټه ورچي نو هغه پټه کې چپل وغیرہ دا سيزونه بنا چې زکه چې هغه کمزورې ساروي دي ګډه بیزا نو هغه د د چپل او یا د د پڼی داغي هغه وزن دام داغي د پاره ډیر دی نو امام سیبوی چې صرف یو حلقه غونتی یو پړی یا نری غونتی یو پړی یا یو تار چې صرف د علامت د پاره دا به داغي غاړې ته هغه به چولې کیږي بذی الحلیفة په ذوالحلیفه کی یعنی په میقات کی او ثم احرم او بیا د هغې نه بعد احرام هغه وتړي یعنی ضروري نه ده چې دا کارونه به ته د احرام په حالت کې کې بلکې اول دا کار وکا او بیا د هغې نه بعد احرام هغه وتړه خ اشعار څنګه چې ما ویلي لغت کې دا نخ جوړول پای کی یو علامت جوړول او لغت کی دا خبر ورکولو په معنا هم راځی وقال نافع او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دا ساروی دی د چا اشعار چې کړي دی نو د نورو روایتو نه پته لګي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي دی ناجیه ابن جندب نو د هغه سره هغه خپل قرباني هغه مخ کې لیګلې دي چې دا تزان سره بوزا وقال نافع او نافع وی کان ابن عمر رضی الله عنهما اذا اهدا من المدینه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې باغه قربانی روانه ولا د مدینې نه حج لبته نو قلده هغه دغه دی چې د اوښ په قوبه کې اثرمند لږه غونتې څیرل او د هغې هغه وینه په هغې باندې مږل د هغې اشعار دغه دی او د دې نورو اشعار د هغې غاړې ته هار پټه وغیره دا سیزونه امیل اچول واشعره او د هغې اشعار به وکړه او هغې کې د هغې هغه نښه هغه به جوړه کړه بذل حلیفه ذوالحلیفه کې په میقات کې اشعار به څنګه کوو یطعن فی شق سنامه الایمن زخمی به کړه داغي د قب خی اړخ شق الایمن چې کوم غخی اړخ او سنام قب ته وی زخم به ولګاو د داغي په قب کې په خی اړخ باندې بالشفرتی په چاړه باندی یا په هر یو یو تیز شی باندی چه پای باندی یو شی کټ کیږی بالشفرتی په چاړه چاقو باندی ووجهها قبل القبلة بارکة په داسی حال کی دا واو حالیه په داسی حال کی چه داغه ځناور داغه څاروی دا غزناور به مخ په قبله بارکتن ملاستو یعنی هغه به غ ګونډې لګولې وي ملاس په او ابن عمر با په دغه طریقه باندې دا غي هغه اشعار کو چې په چاړه باندې دا غي په خي اړه خوب کی زخم به ولګو او هغه به ناستوا حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير عن المسور ابن مخرمه ومروان قال مسور ابن مخرمه او مروان دا دوانه وی خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية هغه مخکې دا لفظ ذکر شوی اصل کې هغه دلته دی نبی علیہ الصلات والسلام د حدیبی په زمانہ کې د حدیبی په زمانہ کې یعنی کله چې د حدیبی غ صلح چلیدا د حدیبی په کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیبی په کال او د حدیبی په وخت کې اوته من المدینه د مدینینا فی بضع عشرة مئه من اصحابه صد پاسا زرو صحابه سرا بضع عشرة د بضعې اطلاق د دریو نه تر د نهو پورې کیږي نو عشر مئه دا خو زر شو او بضعه دا ور سره کا نو معنا دا چې صد پاسه د زر صحابه سوار لسو صحابه کرام دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه سره وته د مدینې نه حتی اذا کانو بذی الحلیفه تر دې چې کله دی د ذوالحلیفه میقات باندې وو او روانېدل نو قلد النبی صلی الله علیه وسلم الهدیه نبی علیہ الصلات والسلام قربانی ته پټه امیل هغه ته ورواچو واشعره او داغي اشعار یو ک یعنی داغي هغه نخې جوړ کړه او داغي هغه وینا هغه پیومګله دای خپل وینا واحرم بالعمره او د عمرې احرام یې وتړه د عمرې احرام هغه وتړه زمن الحدیبیه سره د دینه چې دا د حدیبی حواله سره به روایت رام شي او سوره فتح کې منګه داغي هغه تفصیلی بیان هغه وایو او د حدیبی په کال باندې مشرکین نبی له صلوات والسلام د حدیبی په مقام کې هغه ایثار ک چې تبا عمره لنه راځي او سږ کال عمره هغه ته نشي کولی بیا اخر دا چې هغه منځ کې صلح وشوه او لیکل هغه پکې وکړې شو او بیا پکې بعضی شرایط هغه پکې مقرر شو په حدیث کې دا ټول شرایط د سیرت کتابونو کې او د حدیث په کتابونو کې دا نقل دي یو وضع الحرب عشر سنین یأمن فیه الناس یو خو جنګ چې دی نو هغه به لسو کالو پورې به نه کیږي او خلک به په دې کې په امن باندې دویم شرط پای کې داو چې بیننا عیبه مکفوفه لا اسلالا ولا اغلالا یو شرط په کې دا دا کړیو حدیث کتابونو کې راځي چې من قدم مکه تحاجا او معتمرا فهو امن على دمه وماله یو سړی کاغه مکی ته ارسو کرازي که مسلمان د مدینه ناراضي که د حج په نیت راضي او که د عمره په نیت بانی نو د د مال او د د وینا هغه به محفوظی هغه به په امنی او ومن قدم المدینه تا من قریش کسوک مدینی ته د قریشو نسوک راضی او یا د مدینی د غلار باندې تیریږي مشتازن الی مصر او او الی شام مصر تزی شام تزی نو داغه مال او داغه وینا هغه به محفوظ وي دارنګ یو شرط پکې داو من جاء محمدا من قريش فهو رد که یو سړی د مکینه مدینی تراغه او د قریشو نو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغه واپس کئ ومن جاءهم من اصحاب محمد فهو لهم او که د د مدینی والو نه څوک مکی ته راغی نو دا به هم دلته په مکه کی ایساریږي یعنی د هغه واپسی دا په مونږ باندې لازمه نه یو شرط یې په کې داو چې یعتمر عاما قابلا آینده کال به تاسو عمره کوئ فی مثل هذا الشهر ام داسې په دې اشهر الحرم کې به تاسو راځئ او لا يدخل علينا بخیل ولا سلاح او مکی ته چې تاسو را دن کیږي نو نه بد سره سونی او نه بداسي اسلحه چې هغه تاسو ښکار نیولی بلکې په تیکی کی او په نیام کې باغه اسلحه او توري هغه به پرتی وي او نورم بعضی شرایط هغه ذکر کړیو حدثنا ابو نعیم دا چې کوم روایت دی نو پدې کې د نهم کال د هجرت هغه واقعیه ده چې نبی له صلوات والسلام حضرت ابوبکر هغه امیر حج مقرر کړو او پدې کې هغه د نفلی هدیه د نفلی هدیه داغه بیان دی چې نبی له صلوات والسلام طریقه بداوا مدینې نه به یو سړی ته نو که په خپل به حج یا عمره لنم ته نو د دې ځنه قرباني ولېګله چې دالته په حدود حرم کې دا ذبح کا خود دې د وجنه په نبی له صلوات و سلام باندې صد احرام پابندیانی لکه دا په نه لازمې دي دا روایت به مخ کې راشي عبد الله ابن عباس په دا فتوا کوله چې یو سړی ک نفلی قرباني غلیږي حدود حرم ته او د خپل ملک نه نو په ده باندې به تر هغه وخته پورې د احرام پابندياني چې تر څو پورې هغه قرباني رسېدلي نه وي او هغه ځای کې ذبح شوي نه وي ليکن ام المومنين عائشه فرمايي چې نه نبي عليه الصلاة والسلام به قرباني ليږله نفلي زما پلار لې قربانيانې ورکړې وي چې دا په حدود حرم کې ذبح کا او په پیغمبر باندې د احرام هیڅ پابندي نه وه په دې روایت کې او دارنګه دا مخکې روایاتو کې دا راځي حدثنا ابو نعیم نن زیاتره خلکو دا سنت طریقه لکه دا پریخي دا او خلک په دې ځای کې په قربانو کې بلا خلک تاوانونه کوي لیکن حدود حرم کې د ذبح او د قرباني دا سنت د خلکو نه پاتې شوی دی موږ مخکې په صدقه الفطر کې ویلو چې په صدقه الفطر کې بس خلک ځان چې کوم هغه مالدار دي هغه هم ځان په سل يو نيم سل روپو باندې خلاصوي حالانکه په کار دا ده چې يو سړی هغه ډېرې پیسې ورکي او چې د یو سړي وس کیږي چې کم از کم هغه 1000 1200 1500 روپۍ لکه دا ورکي کم چې دا غنور سيزونو داغه هغه ساع دی ها یو سړی غریب دی نو ټیک ته همغه د غنمو یا د اوړو چې کوم برابر پیسې دي د پاو کم دو سیرو یا د دوو سیرو چې همغه پیسې ورکی حدثنا ابو نعیم حدثنا افلح عن القاسم عن عائشه رضی الله عنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلی الله علیه وسلم بيدي فتل تاوولو ته وي بڼلو ته وي مثلا تارونه دي یا داسي واړه واړه نری پړی دي دا غینه یو پړی جوړول دا غینه قلاید جوړول پټه جوړول او امیل جوړول نو عائشه فرمایي چې ما به بڼل ما به تاول قلاید امیلونه ما به تاول پټي بدنی قلا د بدن النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قربانو داغي غ امبیلونه به ما په خپل بڼل بيدی په خپل لاس باندې ما به جوړول ثم قلدها او بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه به هغه د ساروی غاړه ته اورواچول واشعرها او داغي اشعار به وک یعنی هغه نخبه پکې جوړ کړه واشعرها او اغه ته به غ نخ ور واچولا واهداها او بیا به اولیګل حرم تا وما حرم عليه شيء كان احل له او په نبی له صلوات و سلام باندې به هیڅ یو شی نه حرامې ده په دې قرباني لیګلو سره کان احل له چې هغه به نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره حلال وو د دې قربانې د لېګلو نه مخکي څنګه چې به مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره هغه چې کوم حلال سيزونه دي کوم چې په احرام کې په سړی باندې بنديږي نو څنګه چې د نبی علیه السلام د پاره مخکي حلال وو نو د دې قربانې د لېګلو نه بعدم په پیغمبر سره حرام شي وینو بلکې او مغه سیول حلالو د دې اطلاق په غوا، غويي، ميخه په دې ټولو باندې کیږي حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصه رضی الله عنهم قالت قلت حفصه وی چې ما نبی له صلوات والسلام ته ویلي یا رسول الله دا الله پیغمبره ما شأن الناس حلوا څه حال دی د خلکو چې هغوی خو د احرام نه ووتل ولم تحل انت او تاسو د احرام نه اونه وتلی قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه د دې وجه د احرام نه اونه وتما چې انی لبت تراسی بېشکه ما انخلولي دي هغه خپل ويښته، ما انخلولي دي يښته د خپل سر، د خپل سر ويښته ما انخلولي دي او ما کلک کړي دي، ما کلک کړي دي ويښته د خپل سر، يعنې ما په دې نيت باندې د يښته مې انخلولي دي او کلک کړي دي چې زه، زما نيت د قران و، او ورځې به ډېرې لګي وقلدت هدیي او ما امبیل اچولې دې او ما هار اچولې دې خپل قربانۍ ته فلا احلو نو زه تر هغه وخت پورې د احرام نه نشم وتلی تر څو پورې احل من الحج چې زه فارغ فارغ شمه د حج د هغه غټو احکامو نه او دا به په یوم النحر باندې په لسم ذوالحجه باندې زه د حج د احکامو نه هغه به زه فارغېږم حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن شهاب عن عروه وعن عمرو بنت عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينه ونبي عليه الصلاه والسلام چې غيبه هغه نفلی قربانی به لیګله قربانی به لیګله هغه نفلی من المدینه د مدینه نه نو فافتل قلائد هدیه نو ما به بڼل هغه هارونه او هغه پټي هدیه د نبی له صلوات والسلام د قربانی په خپل لاس په ما بڼل ثم لا یجتنب شیئا مما یجتنب المحرم او بیا به نبی او بیا به نبی له صلوات والسلام ځان نه ساته ځان به نه ساته د هغه شیانو نه د سنه چی یو محرم ځان ساتي یعنی یو سړی چې هغه احرام واچي او پاغه باندې هغه کوم حلال سيزونه هغه په بند شي نو نبی له سلام بچ دا نفلی قرباني مکی ته لېګله د چا په لاس باندې نو د دې د وجه نه پیغمبر باندې به د احرام پابندیانې هغه نه راتلی چی یو سړی صرف د دغه قربانی څاروی لیږلو باندی بنده محرم کیږی داسی نه ده څنګه چی د ابن عباس د هغه فتوا ده نو عائشه اصل کی په ابن عباس باندی د هغه په قول باندی رد کوي باب اشعار البدنی د اوخانو داغي اشعار او هغه اشعار دا دی چې غاړې ته ولا پړې مور واچوا او دارنګه د داغه په قب کې هغه زخم هغه هم جوړ کا او د امام ابو حنیفه رحمه الله داغه د قول وضاحت منګه وکړه وقال عروه عن المسور چې هغه د مطلق اشعار نه منکر نه دی بلکې خلکو چې په اشعار کې لګ غلو شروع کړه او په اشعار کې خلکو چې لګ تجاوز شروع ک نو امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ته بدعت ویلې دي بل خبره دا ده چې دا نور ائمه کم چې هغه اشعار وینو اشعار دا څه د مناسکو د حج نه نه دی بلکې هغه وی چې اشعار افضل دی یو سنت طریقه ده او یو افضل دی د دې دا مطلب نه دی چې ګینه چا اشعار نه ک ګینه داغه غ قربانی هغه د سره کیږي نه او یا اشعار خامخا لکه د حج د مناسکو نه دی او یا یو واجب عمل دی داسې هغیم نه وي باب اشعار البدنی د د اوخه داغي اشعار کول پای کې نخ جوړ پای کې نخ جوړول وقال عروه عن المسور رضی الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهديا نبی علیہ الصلات والسلام اغه هار واچو پټه واچول الهدیه قربانی تا واشعره او داغي اشعار یې وکړ یعنی د هغې هغه نښه یې جوړه کړه او بیا د اوښه د هغې اشعار غاړې ته یو پټه هغه هم راځوړندول او اشعار د هغې په قب کې زخم جوړول او د دې نورو اشعار دا دی چې هغې صرف غاړې ته هغه پټه ورچول واحرم بالعمره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمره احرام هغه او تړه حدثنا عبد الله ابن مسلمه حدثنا افلح ابن حميد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما د نبی له صلوات و سلام د قرباني د پاره هغه پټي هغه هارونه هغه په خپل لاس بڼلي دي ثم شعرها او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه تا غنخه اور واچولی اغه نخه پکې جوړې کړي وقلدها وغه پټي او ته په خپل لاس باندې اور واچولی یا قلدتها یا ما اغه سارو تا غه پټي اور واچولی او ثم بعث بها الى المدینه او دا غ نفلی هدیه ده قربانی دا ثم بعث بها الى البيت او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه قربانیانی هغه بیت الله ته ولېګلی واقام بالمدینه او په خپل په مدینه کې ایثارو فما حرم علیه شیء کان له حل او حرام بنو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سشي د دې قربانی د لېګلو د وجنه کان له حل چې هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره حلالو مخکې د دینه څنګه چې مخکې حلالو دارنګي اوس بم حلالو ځکه چې په خپل و پیغمبر محرم خو نو صرف قرباني به ولې غلا باب من قلد القلائد بيده په دې کې دا وایي چې په کار دا ده چونکه قرباني دا د شعائر الله نه ده حرم ته روانه ده نو چې انسان داغي دا بازي کارونه دا په خپل لاس باندې وکي او دیتا محدثین داوي چې په کار دا د چې یو سړی په عبادتو کې په خپل لاس باندې بازي کارونه اغا څرګند کی او بعضی کارونه په خپل لاس بانی وکی اګر چه په دی کی نیابت بل نایب جوړول هغه په کی جایز دی لکه مثلا قربانی کول دی ذبح کول دی په کار دا ده چه یو سړی په خپل لاس بانی وکی اګر چه نیابت پای کی جایز دی دارنګ دلته هم باب من قلد القلائد بيده چې څوک په خپل لاس باندې د قرباني دي سارو ته دا پټي او دا امیلونه دا په خپل لاس باندې واچي حدثنا عبد الله ابن یوسف اخبرنا مالک عن عبد الله ابن ابي بکر ابن عمر ابن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشه رضي الله عنها زياد بن ابي سفيان اغي عائشه رضي الله تعالى عنها ته ولیکل چې ان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قال عبد الله ابن عباس فرمای من اهدا هدیا سوک چې اولیږي قربانی حرم تا نو حرم علیه ما يحرم علی الحاج نو په د باندې حرام شي هغه جایز سيزونه کم چې حرام وي په حاجی باندې تر څو چې هغه په حالت د احرام کی دا به تر کومه پورې په هغه حرامي حتی ينحر هديه تر دې پورې چې داغه قرباني هغه ذبح کړي شي په حدود حرم کی قالت عمرتو نو عمروي فقالت عائشه رضی الله عنها نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها هغه به په ابن عباس رد کو د ابن عباس په دی قول باندې ليس کما قال ابن عباس رضی الله عنه دا سینه د څنګه چې ابن عباس وای دا خبره ټیک نه ده بلکې انا فتلت قلائد هدی رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدیا ما وبړل د نبی له صلوات والسلام د قرباني د پاره پټي او غهارونه میلونه په خپل لاس به ما بڼل تاول به می ثم قلدها رسول الله صلی الله علیه وسلم بيديه او بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل لاس باندې داغي اغه سټونو ته هغه به واچول امام بخاری هم په دې باب تړي چې نبی علیہ السلام په خپل لاس سره دا کړی دي ثم بعث بها مع ابي او بیا به ولېګل زما د پلار سره حرم ته څنګه چې په نهم کال باندې ابوبکر هغه امیر حجو فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء نو حرام نو په نبی له صلوات و سلام باندې څه شي د دې نفلی قرباني د لیګلو د وجنا احله الله چې الله غل حلال کړیو حتا نحر الهدیو تر دې چې هغه قرباني هغه با ذبح هم کړې شو نبی علیہ السلام باندې به هیڅ یو شی بند نو پابندی به پنوا باب تقلید الغنم د ګړو بيزو داغي سټ تا نخا چول او داغي سټ تا اغا هار اچول داغي سټ تا پټا راز وړندول خ امام ابو حنیفه رحم الله داغه بارک راضی چې هغه د د تقلید الغنم د هغې قائل هم نه دی اصل کی امام ابو حنیفه رحمه الله د تقلید الغنم قائل دی خو هغه د دې قائل نه دی چې ته د ګډو بیزو سټ ته چپل را ځوړند کې څنګه چې په هغه مخ کې باب کې تقلید النعل کې را روان دي چې ته د هغې سټ ته چپل را ځوړند کې یعنی درون شی ځکه هغه کمزورې ساروی دی نو دا د هغې د پاره یعنی هغه نشی برداشت کولی حدثنا ابو نعیم حدثنا الاعمش عن ابراهیم عن الاسود دراصل د امام ابو حنیفه رحمه الله داغه د ډیرو اقوالو پاغي باندې د نه پویدو د وجنه پاغه باندې رد کیږي څنګه چې مثلا موږ په صلات الاستسقا کې دا خبره کړې و په صلات الاستسقاء کې موږ دا خبره کړې و دارنګ په خرص التمر کې موږ دا کړې و چې ما ابو حنیفه رحمه الله پای کې مطلب څه دی چې د په ونو باندې د کجورو داغي غ تخمینه او داغي اندازا غستل دارنګ په دې ځای کې هم په اشعار کې هم او په تقلید الغنم کې هم داغه اصل کې مسلک باندې خلق پویږي نه حدثنا ابو نعیم حدثنا الاعمش عن ابراهیم عن الاسود عن عائشه رضی الله عنها قالت اهد النبي صلی الله علیه وسلم مره غنما نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګلیو حرم تا بیت الله تا حدود حرم تا مرتن یواری یوزل غنمن ګډي بيزي د قرباني د پاره د لګلې وي د بل پلاس دا غنفلی هدیه دا حدثنا ابو النعمان حدثنا عبد الواحد حدثنا الاعمش حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم عائشه فرمای چې ومه زه چې ما به بڼل هغه پټي او هغه هارونه د نبی له صلوات و سلام د پاره فیقلد الغنم او نبی له صلوات و سلام به ګډو بيزو داغي سټونو ته به واچول هغه پټي هغه هارونه ويقيم فی اهله حلالا او نبی له سلام به خپل کور کې په خپل اهل کې حلال به ایثارو مطلب دا چې د دې د وجنه پاغه سره د احرام پابندیانی اغنراتلی څنګه چې ابن عباس وایي حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد حدثنا منصور بن المعتمر حا وحدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ومزه چې ما به بړل د نبی له صلوات و سلام د ګډو بيزو د پاره قلائد هغه پټي او هارونه دا ما د نبی له صلوات و سلام د پاره جوړول په خپل لاس فیبعث بها او بیا بیا هغه حرم ته بیت الله ته ولېګل او ثم يمكث حلالا او نبی له صلوات و سلام په مدینه کې اومدغه سي د احرام د پابندیانو نه بغیر وخت یې رو حلال وو هغه پټی او هارونه امیلونه دا په خپل لاس جوړول قبل ان یحرم مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احرام تړلو نه یعنی په کم کال چې به نبی علیہ السلام په خپل عمره له یا حج لته نو ما به په خپل لاس باندې دا بڼل یعنی چې کله به نه ته اومبا او نبی علی السلام باغ نفلی لیګلا نو هم علما بنلی دي او نبی علی السلام چې کله په خپل احرام شو نو باغ کال باندې د پیغمبر د قربانو د پاره ما دا بنلی دي باب القلائد من العهن څنګه چې د پړی نه یا د نورو سیزونو نه دا دا پټي او دا هارونه امیرونه سړی جوړول شي نو دا د وړی نه هم جوړول شي باب القلائد من العهن دا پټي امبیلونه او هارونه دا من العهن د وړینا حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله عنها قالت د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي فتلت قلائدها من عهن کان عندي ما د نبی ما جوړ کړی دي د دې سارو چې کوم غپټي او هارونه دي من عهن د وړې نه می جوړ کړی دي کان عندي چې هغه زما سره وا ما سره به تیار وړې پرته وا نو ما به دا غینا د دې د پاره هغه پټي او هارونه میلونه غو مې ول جوړول باب تقلید النعل د ساروی په سټ کې پڼا هغه رازوړندول په پړی کې هغه یو زړه چپل هغه واچي دا به اغي به وکړل نو دا به داغي هغه نه خوا نن بعضی خلک هغی ګاړو ته او دارنګ نور خپل سورلو ته هغی چپلی هغه ته ورواچي حالانکه د دې شاته خو د خلکو نوري عقیدې دي نوري عقیدې دي نظرماتي او د دغه سیزونو د پاره حالانکه دا ټیک طریقه نه ده او باقی مانده کم چې د د قربانو ته به اچولي نو دا به داغه هغه اشعار دا به داغه هغه نخوه او علامت به او د حدود حرم ته به روانو بیا په حدیثو کې لکه د صحیح مسلم په روایت کې خپدی روایت کې دا کم باب چې منغوایو په دې کې امام بخاری ونعل فی عنقها په دې کې نعل ذکر دی یعنی یو چپلا او د صحیح مسلم په روایت کې راځي د ابن عباس چې نبی له صلوات والسلام صلی الظهر بذلحلیفه، په ذوالحلیفه کې د ماسپښین لمونځ وکړ او بیا هغه خپله اوښه هغې راوغوښته، نو فاشعرها فی صفحة صنامها الایمن او د هغې په هغه د قب په ښي اړخ کې اشعار یې وکړ، هغه وینه هغې راوویسته او هغې پرې بیا ومږله، وقلدها نعلین او په سټ کې ولا په پړی کې دو چپلې هغه ولا واچولې ثم ركب راحلته او بیا په هغه باندې سور شو حدثنا محمد نو باب تقلید النعل پنا چول داغي په پسټ کې او داغي ولهار جوړول حدثنا محمد اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان نبی الله راى رجلا يسوق بدنه نبی علیه الصلاة والسلام یو تن ولید یسوق بدنه چې هغه روانه کړي و اوخه قال اركبها او دیو سره پیدل روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام غته فرمایل ارکبها سور شاه پدی د دې حدیث راوی چې ما اولید هغه سړی راکبها چې هغه بیا پاغي باندې سورو او یسائر النبی صلی الله علیه وسلم او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سره روانو په لارا یسائر النبی سره سره روانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په لارا ونعل فی عنقها او په داسې حال کې چې پانا دا داغه اوخي داغه په سټ کې وا تابعه محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم پدې کې دا امام بخاری دا سند دا چې ذکر کوي نو پدې کې په دغه مخکینی سند کې د یحیی ابن ابي کثیر نه معمر روایت کوي او په دې بل سند کې تی علی ابن المبارک هغه ته روایت کوي او یعنی او دا محمد ابن بشار د داغه مخکینی محمد داغه متابعت کړي دي داغه متابعت کړي دي باب الجلال للبدني جل اصل کې غزين ته وي غ پالان ته وي عام طور باندې جل زین چې دینو داخلك په اس باندې په دغه باندې چې کم د پاسه پیچول کیږي نو هغه رحل دی په اوخ باندې خو دواړه د یو بل په معنا استعمالیږي باب الجلال جلال جمع د جل دا او جل اغزین ته وي مراد ته نه غدوخ چې کم پالان دی هغه دی دوخ چې کم زین دی چې پای باندې یو سړی هغه کینی باب الجلال للبدن د وخانو د پاره چې کم هغه زین دی نو پدې کې اصل کې دا ذکر کوي چې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم په اوخ باندې باغا ته نو داغي په قب کې چې په قب کې د پاسه چې به کمزین کې خود یو نو چونکه په قب کې خدا اشعار کوي زخم لګي نو ابن عمر به تی غټول زین هغه به تنه را کوزو بلکې د زین نه همغه ځای به کولاو که هغه به کټ که چې په کوم ځای کې به هغه معمولي غونتې زخم لګوو د هغې نه به وینه رایستله نو صرف هغه ځای به کټ که او بیا به چې کله هغه اوښ په ذبحه کېده نو هغه ټول ځین به ترې راکوز که او هغه ټول ځین به د الله په لاره کې هغه هدیه که او هغه به قربا هغه به صدقه که وکان ابن عمر رضی الله عنهما لا يشق من الجلال عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به نسری کو من الجلال دا غزین د اوخنا الا موضع السنام مگر هغه د قبضه هغه به ته صرف هغه سری کو و اذا نحرها او کله چې به هغه اوخه هغه به قربانی کو دا غي نحر به کو ذبح کو به او چې کوم سيزونه د هغې سره متعلق وي نو هغه صدقه کول ضروري دي حدثنا قبيصه حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړ علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زه صدقه کما دوخانو هغه زینونه هغه زه صدقه کما التی نحرت هغه وخان چې هغه ما نحر کړیو ما ذبح کړیو وبجلودها او داغه هغه سرمنی هغه زه صدقه کما دې وجنه دا سرمنی وغیرہ چې کم صدقه کیږي د دې لپاره اگر چې په اضحیه باب کې با غزان لرام شي باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها په دې طریقه باندې یو باب مخکیم تیر شو باب نمبر 105 خو په هغه ځای کې وقلدها لفظ سره نو تل د امام بخاری په کې دا یو لفظ اضافه کړی دی نو دې سره غ باب عنوان بدل شي یو سړی چې هغه قرباني هغه د لارې ناغه واخلي وقلدها او هغه ته بیا غهار غاړې ته ور واچوي حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ضمره حدثنا موسى بن عقبه عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجه الحروريه عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د حج اراده وکړه د حروریا د حج په کال باندې حروریا حالانکه خوارج ته وایي خوارج او د خوارجو داغي طریقه به دا و چې هغه چې کم د وخت حکومت وو نو د وخت د حکومت داغي خلاف به بغاوت کو رو بوتل او داغي داغه تختی د د الټه کولو کوشش به کو دلته د حروریه نه مراد څنګه چې مخکې روایت تیر شو حجاج ابن یوسف هغه ترې مراد دی عبدالملک ابن مروان د هغه هغه وخت ترې مراد دی د هغې وجه دا وه چې اصل کې د خلافت حقدار هغه عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه صحابي وو او دی د عبدالله ابن زبیر داغه ناغه خلافت په زور باندې دا غستو د پاره حجاج ابن یوسف غیر علی ګلیو نو دی ته هم هغه د خوارجو کاری کو چې د د یو جایز حکومت خلاف داغه غ د تخدید او الټاولو دغه کوشش کو نو عام حجت الحروریه د حروریه او د حج په کال باندې فی عهد ابن الزبیر د عبد الله ابن زبیر د خلافت په وخت کې ابن عمر د حج اراده کړې و فی عهد ابن الزبیر رضی الله عنه فقیل له نو د ابن عمر ته ویل شو چې ان الناس کائن بینهم قتال چې بشک خلق خلق یعنی حجاج ابن یوسف داغه فوج او د ابن زبیر کیدون کې دی داغي ترمنځ جنگ د جنگ امکان دی ونخاف ان یسدوک او من یریګو چې ای بتامنی کې د لارې نه یعنی حج ته بدی نه فریدي نو ابن عمر ورته وویل، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة، د الله په پیغمبر کې بهترینه نمونه ده، اذا په دغه وخت کې که چېرته زه منع کړې شوم او پرې نه ښودې شوم، نو زه به وکړم هغه څه څنګه چې نبي علیه الصلوة والسلام کړي وو په حدیبیه کې او زه تاسو ګواه کوم چې انی قد اوجبت عمرة چې ما په ځان باندې عمره هغه لازمه کړه حتی کان بظاهر البیضاء تر دې چې کله هغه د بيدا په هغه ښکاره ميدان کې هغه ولاړو او راورسېده نو قال وی ويلي چې ما شان الحج والعمره الا واحد چونکه حج او عمره ټول دغه یو ځای کې کیږي نو څه دی حال د حج او د عمرې نه دی حال د حج او د عمرې مګر یو دی نو د دې وجنه ز تاسو گوا کومه چې زه جمع کوم حج هم د عمرې سره مخکې مې د عمرې نیت کړي او سره حج هم جوزې کومه واهدا هدیا او قربانی هغه د ځان سره روانه کړه مقلدن مقلدن په داسې حال کې چې اغي غاړې ته پټا او امبیل اغي اجول مقلدن په داسې حال کې چې داغه قرباني غاړې ته پټو هار اغه رازوړند کړي او اغه وتا چولې وا او د کمزینه اشتراه اغه اغست و د قدیدنا څنګه چې د نور روایتو نه پته ولګی دا حتی قدمه تر دې چې د مکی تراغه بیت الله تراغه نو فطاف بالبيت وبالصفا د بیت الله نه طواف وکاو د صفا مروه سعی وکړه ولم يزد على ذلك او زیاتوالی اونک او زیادت اونک علا ذالک د دې د پاسه یعنی مطلب دا یو طواف وک او د صفا مروه یو سعی وکړه یعنی کم چې هغه طواف قدوم دی نو هغه د پاره ځان له طواف نه دی کړي بلکې د عمرې او د طواف قدوم صرف دغه یو طواف کړي دی یو طواف کړی دی ولم يحلل حالانکه دی قارن دی قارن دی او په قران کې کم خلک چې وی چې را بس صرف یو یو طواف دی او یو سعی ده الکه دلته د بیت الله سر کې طواف هم کړی دی او سعیم کړی دا ولم یزید علی ذالک او په دې باندې هغه اضافه و نکړه مطلب دا دی چې په سر کې څه دوه طوافونه د بیت الله نه دی کړی چې به د طواف قدوم د پاره او کو یو طواف د عمره د پاره بلکې پای کې دوه نیتونه کیږي چې په ته د طواف قدوم نیت هم وکړي او د عمرې نیت هم وکړي دواړه کافي کیږي ولم يحلل من شيء او به ولم يحلل من شيء او به حلال اون غنه هیڅ یو سیز حرم منه چې حرام په د باندې د احرام د وجه نه یعنی احرام کولاو نه ک حتا یوم النحر تر د د یوم النحر پورې د لسم ذوالحجې پورې د د احرام کیو او احرام هغه نه دی ایسته فحلق نو د بیا سر اخرو په لسم ذوالحجه باندې ونحر او قربانی وکړه ورا ان قد قضا طوافه او داغه دا رای او داغه دا خیالو چې ان قد قضا طوافه للحج والعمره چې بشک دا ادا کړی دی هغه طواف للحج د حج د پاره ول عمرتي او د عمرې د پاره به طوافه الاول باغړم بني طواف سره یعنی په دې کې بیا د دینه باز خلک استدلال کوي کم خلک چې ته استدلال کوي نو هغه دا وایي چې ایت دا استدلال کوي چې د دا چې کوم طواف زیارت ته نو دغه طواف لکه دا د حج د پاره هم دی او دا د عمره د پاره هم دی د حج د پاره هم دی او د عمره د پاره هم دی او غړومبنه طواف دی طواف قدوم غني خو ليکن په هغې باندې د طواف اول اطلاق نه کیږي سوال دا دی ځکه طواف اول خود طواف قدوم شوه دی طواف قدوم هغه شوه دی د دې وجنه احناف هغه دا وی ورا او ابن عمر داغه دا خیالو چې ان قد قضا طوافه چې بېشکه ده ادا کړی دی طوافه هغه خپل طواف للحج د حج د پاره یعنی د حج د پاره چې کوم طواف قدوم دی هغه هم د کړی دی ول عمرتی او د عمرې د پاره هم د طواف کړی دی څنګه چې موږ مخکې ویلي چې پاغه یو طواف کې عمره مشوا او پاغه یو طواف کې طواف قدوم هم شوی دی ان قد قضا طوافه للحج والعمره چې ده ادا کړی دی هغه خپل طواف د حج او د عمرې د دواړو د پاره به طوافه الاول په غړومبني طواف سره کله چې د مکې ته راغلی نو طواف قدوم او د عمرې د دواړو نیت په یو طواف کې کړی دی په لومبني کې او ثم قال او بیا ابن عمر ویلي کذالک صنع النبی صلی الله علیه وسلم ام دغسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل حج کی هغه کړیو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین